مسله ذکر کړي د ازمار قبل الذکر ازمار قبل الذکر مطلب د ازمار قبل الذکر دا دی ضمیر راځي کول یو داسې مرجع ته چې هغه ذکر کړی شوی نه وي دا غي مخ کې ذکر تیر شوی نه لا ذکر نه دی شوی او ته ته د مخ کې نه ضمیر څه کوي راځي کوي دا په خپل کور کې دوه قسمه ده یو ازمار قبل ذکر لفظا فقط او دوی مدا ازمار قبل ذکر لفظا او رتبتا ازمار قبل ذکر لفظا فقط مطلب دا دی چې دا سیوسیس ته ضمیر راځي شي چې دا غي ذکر مخکې تیر شوی نه دی مخکې ذکر تیر شوی نه دی خو رتبه مخکې نه ده یعنی په کار دا وا چې مخکې ذکر کړی شوی وي نو رتبه مخکې ده او لفظ یې څه دی رستو دی دا چې کم دنو په اتفاق د نحات باندې جایز ده اسمار قبل ذکر لفظا فقط په اتفاق د علماو چې کم دنو سره جایز ده ازمار قبل ذکر لفظا او رتبه چې دا چې کم دنو دا چې سیستا دا چې مرجع ته ضمیر راځي شي چې هغه په لفظ کې هم رستوي او په معنا کې هم سوي رست رتبه کې هم سوي رست لکه مفعول ته ضمیر راځي شي چې هغه لفظ کوم سي رستوي او ما رتبه کې هم سي رستوي دا د اخفش او د ابن جنی په نسبت باندې مطلقاً جائز ده دا خپل شو د ابن جندي په نسبت مطلقاً څه ده جائز ده جمهور نحات د یو څو ځایونو نه علاوه دې ته ناجایز وي یو څو ځایونه مستثنا کوي او نور وایي چې داسي ناجایز چې کوم مستثنا کوي نو یو هغه کې د رب ضمیر یادې بل د نعمه ضمیر یادې څه چا نعمه دریم تنازع یادې سلورم ضمیر شان یادې او پنځم چې کوم ضمیر د اسم ظاهر نه بدل واقع شي چې کم ضمیر د اسم ظاهر نه بدل شي واقع شي ازمار قبل ذکر پنځه ځای کې روا دي د رب په ضمیر کې بل د نعمه حکم دادي دریم یې تنازو د سلورم ضمیر شان دی او پنځم هغه ضمیر دی چې بدل وی د ظاهره دا پنځه ځایونه وایي څه بدل غوندل ها بار دی ګونه پخېږي دا پنځه ځایونه جمهور څه کوي مستثنا کی د دینه علاوه وي چې ازمار قبل ذکر لفظا او رتبتا ناروا دي په دې پوهیږي اخفش او ابن جنی دې ته مطلقاً جایز وي دا غي یو دلیل عقلی دی او بل دلیل نقلی دی عقلی دلیل لا غي دا دی چې لکه فعل موقوف فاعلی دغه شانت فعل متعدی موقوف په مفعول همي فعل متعدی لکه چې موقوف په فاعل نو موقوف په مفعول همي لکه څنګه چې په فاعل کې ازمار قبل ذکر جایز دی په مفعول کې ازمار قبل ذکر څه دی جایز صحیح ده عقلی نقلی دلیل اشعار دي جزا بنوه ابل الغیلان عن کبری وحسن فعل کما اجزا سن مارو جزا بنوه ابل الغیلان عن کبری وحسن فعل کما اجزا سن مارو جزا ربه عني عدي ابن حاتمي جزا ربه عني عدي ابن حاتمي ربه کې دا هو ضمیر عدي ته راځي دي او مخکې رستو دی هغه جزا ربه عني عدي ابن دا چې کم دنو یو عقلی دلیل نه جواب چې دا خو صحیح ده چې مفعول موقوف علیه د فاعل دی د فعل فعل موقوف پچا دی مفعول دی خو پس د توقف د دنه په فاعل باندې ته اوس پلار د زوی نه هم شرکا وکړه یعنی اول موقوف پچا دی فاعل له پس دا غنه موقوف پچا دی مفعول له تیو دا غنم څه کوي مشر کوي د نقلیو دا چې کوم شعرونه پیش کړل د دې دلیلونو خو یو جوابدار چې دا خو شعرونه دي یار زما ستا خبره په سعام د کلام کې دا شعر هغه قواعد د لاندې نیوی یجوز فی الشعر ما لا یجوز فی الغیر دا سلا نه یې چالو او په جزابنوه باندې قول له شاز کوي دیم جواب جزابنوه څه شي دی شاز دی او دا نور دوه کې چې دینو مصدر ته ضمیر راځي کوي جزاء ربه کې دا هو ضمیر د جزاء مصدر ته څه دی راځي دی جزاء رب الجزاء او عصا اصحابه کې دا هو ضمیر عصيان ته راځي دی عصا اصحاب العصيان اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال دا د اخپش ابن جنی ته څوک جواب دې چې کم دنو داسې طریقې سره خبرې کوي چې نو سی خو سوځي او نو سو سوځي کباب جمهورم څه نشي خپه نشي او اخپش ابن جنی سره چاته دړمنو نشي د خالص تبلیغي دی ټول خلک خوشاله چې لکه داسې دغه و نشي لکه کنه ها جوړ پکار دی خسړې نو یو شاع نحو خاف ربه عمر دا ترکیب چې کم دنو ډیر شایع دی او کثیر دی چې د مفعول متقدم نه ضمیر راجی شي فاعل مؤخر ته فونه شوی کنه د مفعول متقدم جانب کې ضمیری او راجی شي فاعل مؤخر ته دا کثیر شایع دی ځکه ازمار قبل ذکر فقط سره لفظا خاف ربه عمر صحیح شګره اذ ابتلا ابراهيم ربه نه دا ټیک شو خاف ربه عمر دا مؤخر ته څه دی راځي دی کنه ربه هو کنه او دی عمر ته څه دی راځي دی صحیح شو خاف عمر ربه یریګ عمر د خپل سنه رب دا عمر فاعل له د تزمیر څه شوی دی راځي شوی دی د ربه نه خردت مرتبه صدا مخ کې ده خیر زمان قبل ذکر لفظا دی خو رتبه نه وي والشذ نحو زان نوروخ الشجر او کوم ځای کې چې د فاعل متقدم نه ضمیر راځي شي مفعول متأخر ته نو دا ترکیب شاذي اس ډیر نه خو لکه ځنې ځنې خلک وایي چې دا هم یي اخفه شي بنجي لکه دا بس شاز غونډه کې راځي وي کنه انا هغه یې په دې شاز ټکی سګړو خوشاله چې وشزن حوزان نورو شجر شاز د چې کم دنو هرغه ترکیب چې پای کې ضمیر راځي شوی د فاعل متقدم نه مفعول متأخر ته دې کې ازمار قبل ذکر لفظن او رتبتن دی نو جمهور په نسبت دا جایز نه دی او دا خپل شو د ابن جنی په نسبت دی جایز دی نو دا وته نه جایز وي نه وته ناجایز وي منس کې یو شی دغه کې شرط دی وته وي خبر باندې پوه شي یو طرف خپه نشي ان نائب عن الفاعل